الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خبر دا شوروا چې د نظریاتي جنگ مقابله به څنګه کیږي نو اول خو دا تجزیه او معلومات مقابله چا سره دا دشمن سوک دے حمله دا کم سمت او طرف نه دا اهدافی سدی میدان کم دے هتیار سدی او د دې مقابله کې بیا زمون پوزیشن سده د دشمن سده دا تجزیه نه بعد بیا سړی مقابله کولی شي بیا زمون مسلمانانو کمزورې څه دي یا هر غسوک دا هو نظریاتی جنگ دی د ټول امت نو د مسلمانانو کمزورې یا یو سړی خپل سطح باندې مقابله کوي نو خپل کمزورې بګوري سدي او خپل قوتونه د امت څه قوتونه دي یا زما دشمن سره مقابله ده څه کم کم قوتونه او ښه شیونه ما سره دي چې دشمن سره نشته او یا د دشمن کمزوری کمی دی نو هغه کمزوری کتل غواړي دلته موږ د مغرب کمزوری او د امت مسلمه کمزوری او بیا خپل قوتونه هغه وکتل د کولو کار اوس به څه وي دې نظریاتي جنګ کې ادا د چر کله مو خپل قوتونه د دشمن کمزورې داغه جایزه واغشتا نو د ټولو نه اول چونکه مونږ مسلمانان یو او مونږ چې کم کار کو دینی کار کو نو لہذا د ټولو نه اول د هر کار د پاره د الله خوشنودی او الله ته رجوع دا بنیادی خبره ده چې دا خبره الله ته رجوع د الله خوشنودی د الله رضا دا مد نظری په کې ډېر شور کوي بلو لگاوي شا شور ډېر دویمه خبره بیا په خپل کمزورو باندې نظر چې هغه خپل کمزورې لری کړی شي کم چې باطل ته موقع ور کوي نو هغه کمزورې مونږ لري کو نو خپل کمزوریو لرې کولو د کوتاهو لرې کولو کوشش دریم استعمار استشراق تنصیر او علمگیریت داغي خطرات او مقابله داغي هر یو مقابله د پاره مونږه څه خبرې مخکې کړې وي بل خبره دا ده چې اسلام خلاف کم سازشونه دي داغه تدارک دا ضروری تدارک ضروری وي یعنی کم سازشونه د اسلام خلاف کیږي نو د هغه سازشونو په جنگلو ضروری ده کتا پیجنګلو نه دا کړي نو ترغه پورې ته مقابله نشي کوله دا موږ مخکې ویلو د اصول دي چې قران دا کوي چې یو طرف ته حق خي نو بل طرف ته د باطل شعور پیدا کوي دا تدارک ضروری دی دیو جنا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وی چې زمو نور صحابه منس کې فرق داو نور با یسالون عن الخير ای به د خیر ته پوښتنه کول او ما با د نبی علی السلام نه تپوس عن الشر شر کو شر څه مطلب د فتنو تپوسونه کو فتنی سری امت ته مخه تا ما ټول عمر د پیغمبر نه اکثر اوقاتو کې د شر تپوس کړي دا وجه و چې صحابه کرامو کې په فتنو باندې په شرونو باندې پوي صحابي حذیفه ابن امان او کلم چې دا سه د فتنو دور د فتنو خبر راغلی دا نو صحابه کرامو هغه ته رجوع کړي دا د عمر رضی الله عنه غونته عظیمه هستی او خلیفہ راشد دویم خلیفہ د اسلام غم د حذیفه ابن یمان نه تپوس کړو فتنی څنګه دي نو دا وتامه فتنه او قول دا وای دا وای نه نه دا فتنه نه یادو هغه فتنه یادو چې بلکې د سیلاب غوندې په امت راځي نو حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ورته یا امیر المؤمنین ته تپوس مکوا ولی زکه ستا په دور کې هغه فتنو ته یو دیوال دی هغه سیلاب په شان راتلون کې فتنو ته دیوال دروازه ده بندي نه پويش چې دا خو ما یادای عمر غ فتنو ته دروازه وا نو وای دا به کلاویږي که ماتولې بشي وی ماتولې بشي مطلب شهید کېږي با بهرحال نو حذیفه ابن یمان د دغه شر د سازشونو فتنو پویا ډیر او معلومات به ډیر کول دا ولې کول دا د دې د پاره کول چې لکه د سازشونو تدارک وي شعور وي د بنیادی خبره ده لکه چې سو پوری سړی تا د باطل د فتنې د مقابل شعور او تدارک نشته د کار نشي کوله نو دا وی تا ته دا پہچانی مقابل سده دشمن سده د دشمن سازش شره دینه وزن خبرول ضروری وی بل اتحاد امت او اسلامی سیاست او دا قیام خلافت د پاره د اذهانو تیاری دا بنیادی خبره کله کله سړی وای دا سی چیرې دا خو دومره میدانونه دي او دومره لوی فتنې دي او دا اغي دومره لوی تسلط ته په دې کې به مونږ سوکو نو مونږ به کې د خپلې سه کار کو کنه دا مطلب نه چې سړی وای چې لکه زبر د ټولو مقابله کوم د ټولو بچرته کول شي چرته نه انسان پړ پدې دی چې لا یکلف الله نفسا الا وس او کنور سنی نو کم اس کم دومره وای چې ذهن سازی خو سړیو کی دا ذهن سازی زمون د وس دا شعور پیدا کول دا زمون د وس ادراک پیدا کول دا زمون د وس دیو جن سیندی صاحب د خپل تحریراتو کې لیکي چې بنیادی مقصد زما سره او دا ویلي دي چې د طالب مولا کار بسی د ټولو ناول په طالب مولا کې د دې خبرو شعور پیدا کول شعور نشته ایو تعلق ذهن نشته ذهن سازی نشته او بیا کار د عالم بیا ده چې هغه به ذهن سازی کوي شعور به پیدا کوي دای داسې تاسو ګوره د اسلام په دې تاریخ باندې سړی نظر واچي دنیا کې ډېر انقلابات راغلي دي دا خود پیغمبر صفاتو چې پیغمبر کمیشن شروع کړو هغه میشن هغه په خپل ژوند کې کامیاب ولیدنه دنیا نه لاړه دا خو پیغمبري صفت چې یو سړی یو مشن او کار شروع کیو د په خپل جون کې دغه ثمرات ویني دا ډیر کم کوزوي اکثر شوی دي چې شورو یو کړي دا او چرته دویم دریم پوش کې انقلاب راغلی انقلاب رست راځي دا خو پیغمبري صفت ته چې هغه شورو وکړو کامیاب شو په ژوند کې بلکې د حجۃ الوداع په موقع ونوي اعلان یې وکړ قران مو کا الیوم اکملت لکم دینکم اکار چې تا شروع کړي پوره شو او نبی علی السلام خپلم حجۃ الوداع کې دا ویلو ما چې سویل غستل اومې وې ما چې سبکول غستل اومې کړل دا وزیر پیغمبري صفت دی وجه نه کله کله د دین کار کوون کی انقلابی کار کوون کی تحریکونه چلوون کی بعض اوقات د شیطانی وساوسو شکار شي هغه دی کلا داسې شکار شي چې شیطان وته یې مړ دا کارونه داسې منکی نو بس کینی بارام یې خیال دی جوړې انقلاب دیته وای چې تلی کې زرغونولی نه نه انقلاب تبدیلی سیندی وای دا ډیر لوی جدوجهد غواړي او دا ډیر لوی دیر پاکار دی دیر پا دی دا به شورو یو کیو دغه سمرات بچرته دویم دریم نسل چرته گینی دی خلافتونو کی وګوره تاریخ سړی وګوری دا عثماني خلافت ده د دې شروعات چې چا کړی دی داغه چرتا پتن لګي سو پښتو کې روستو داغه انقلاب اثرات راغل ایوې چې تقریبا سل کال بعد داغي سلطنت قائم شو بنیاد چې چې خو نو سونه وخت سل کاله با سل کاله بعد د هغه خلافت قیام شو سل کاله پکې تیر شو دغه رنگ د تحریکاتو ګوره چا چې شروع کړیو شیخ القران رحم الله مولانا حسینی رحم الله کار شروع نو ولې دانن چې کم تحریک دی او دا ملکونه ملکونه په توحید سنت آباد شو او نن په لکونو کارکنان او طالبان مولیان دي په دې صوبه کې ولې دا د بشیر القرآن په وخت کې اوسو او نو غریب خوال ټکول خوړل اوال ټکول خوړ دی وجه دا مشایخ ویم کله کله چې کله داسې د اجتماع موقعي داسې د درسونو وغي حیران شي چې کشه القرآن نن جمع دی وي پته یې سونه به خوشاله ځکه داغه وخت کې خدا حالت نو نو دای داسي مونږ پړم په دینیو چې تا کم شورو کو هغه دی سرته اورسی نه مونږ په دې پړیو چې ته شورو کا بس او د دې مثالونه دي تاسو ورېدلی مثال ایو کیسه وی بادشاہ په یو بوډا باندې تیرې ده بوډا سړی کجوري ونه نال کوله کجوري ونه بادشاہ وته دا سکه وی کجوري ونه نال کوم دا الله بنده ته وړه نن سبا مري د کجوري ونه خو ډېر لوی موده بعد میوه ورکي دا خو اوس هر څه شو هایبریډ شو کنه نو اس کجورم داسې شو چې دریو کالو سلورو کالو کې کجور ور کوي مخکې به کجوري سکول وطن لګي دویم دریم نسل به دا کجوري میوه خوړه نو هغه باچا وتوي ته بوډه کجوري ونه کرے ته خمره او ما ته پته ده میوه مال نه را کوي خدا دې د پاره کرم چرته زما بچی زما نصیب مې و اخري مشنری خلق دایان خلق میدان کې کار کوون کی خلق هغه په دې کار نه کوي چې ثمرات زو خرم په دې سوچ لګي چې شروع به زکم او کو زم او خړلو خړل کني نو ثمرات به بل سوکوي اصل سوچ دا دارن غیر مسلمان غیر مسلمو ته د اسلام دعوت دا شی زمون کمزور دی عالمی سطح باندې ملکی سطح باندې د دې د پاره سره پروګرام نشته دغه رنګ د نفاذ شریعت د شریعت نفاذ او یو آیډیل اسلامی معاشره تشکیل دغه د لپاره کوشش امت او اجتماعیت فکر او د اسلام درد دا شینن مفقود دی لکه نور کار خو سکه تاسو سوچو کې چې دې وخت کې مونږه لا د دې حواله سره ذهن سازي هم نشتا دا شعور هم نشتا دویمه دا د دې کار د پاره چې کم د امت فکر او درد او عالمی سوچ په کار دی نو هغه مونږ پیدا نه کړ مونږ خو هغه ابتدام د دلانه دا کړي عالمی سطح باندې انقلاب را وستو د بار اولنې شرط دا دی چې امت د ذهني دې ته تیار شي امت ذهني تیار نه دی او ذهني امت پس تیاری چې پای مهنت وشي دا مهنت په وکړی شي اولنې کار زمونږ دا دی کله کله مرګري وي خصبه کو کم زینه بشورو کو شورو باول د دې زینې س زین سازي دیو جن د نبی علیہ الصلات والسلام په ذمہ دارو کې دا علما سیرت نگار لیکي یو غټه ذمہ داری دا وا ذهن سازي فکر سازي د نبی علی السلام د مهنت یو خبره ده نو هغه زین سازي فکر سازي مونږ کړی دا شوروم کړی دا نه دا شورو خدغه زین کی یو خبره دا زمون د وسدا اوس د دینا چې دینو کامچوري یا ځان غافل کول یا دا عذر چې نکیږي نو یقینا دا عذر لنګ دی دا اسه عذر ده دویمه خبره ده چې د دغه د پاره لوی شیدار د امت درد او عالمی فکر پیدا کېدل دا یو دویم بنیادی کار ده په دغه موږ سمرا کار وکړو د دې دنیا دی دور کې یو لوی مفکر او سکالرو شاید سوګینوم والم او پیجن یوسف قرضاوی دا سه کال دوه شو غالبا وفات شو کال دوه یا درې مخکې وفات شو دا د اخوان لوی سړیو اخوان هغه خلک دي کوم چې مصر کې دای تحریک چلیږي او د مصر د سیکولر لیبرل نظام خلاف او دا یو ډیر لوی مکتب فکر دی اخوان المسلمین وتوي اخوان المسلمین یا اخوان الم... الاخوان المسلمون خو اخوانیان په نوم باندې مشهور دا حسن البنا شهید او سید قطب شهید او دا خلق دی بانی حسن البنا دی او دا رنګ سید قطب او محمد قطب او دای لیډران لوی لوی تیر شوی او ډیر لوی مقابله کړی دي شهادتونه جیلونه ځکه مصر غونته سیکولر لیبرل ملک کار کول دا ډیر ګران خبري او سم سیکولر لیبرل له مصر حالات سبل شانتي ترکی مصر خو دا وه چه ترکی باندی دا اسلام پسند خلک تئی بردګان دی رالل نو هغه رخ ولا رو رو بدلئی مصر حالات دا دی چه هغه کی تر اوسه پوری د اسلام پسندو څه ندی راغلی اچه راملل مرسی او دا خلک نو بس یکدم فوج راغی ارسه ولا ختم نو هغه خلق دی دا دې پوره تاریخ دی لکه څنګه چې دلته دا دیوبند په دې خطه باندې دیوبندیت یو مکتبه فکر دی او یو علمی تحریک دی جهادي تحریک دی چلیدل دی آغا د قاسم نانوتی رشید احمد گنگوی شیخ الهند تر اوسه پورې لګیا دی چلیږي مکتبه فکر د دیوبند په مختلف تنظیمونو په نوم دی اوس چې اشاعت توحید او سنت هم داغه مکتب فکر تنظیم دی جمعیت علماء هند دارنګ مسجد احرار مجلس احرار دارنګ اشاعت توحید او سنت تبلیغی جماعت دا ټول بیا د دیوبندیت مکتب فکر تحریکونه دي خو بنیادی دلته سره دیوبندیت یو تحریک هغه او دې کې فرق دا دی چې دا خالص علمی تحریک دی مدرسو سره تعلق دی علما دي د دې فکر سوچ انداز بدل دی هغه دا د چلته مدارس نشته تلته خو مدرسې بریدي نه ناغه زیات تر دای مهنت په تعلیمي یافته طبقه ده د یونیورسيټو کالجونو دینو هغه خلک تیار کړي دي اخوان اکثر ورحال څه بعضې خبرو کې اختلاف رائے هم ورسره زمونږ شته اختلاف رائے خامخا د چا چا سره وي خو عمومي طور خبره کوم چې یو تحریک دی اوس هم جیلونه د کارکونانو نه ډک دي نارینه زنانه زنانه پکې ډېر تکړه تکړه زنانه دي تحریک چلوونکي ښځې دغه ماحول مطابق کار کوي نو پای کې دای یو مشر او یوسف قرضاوی دا مصر نه په د باندې ځکه د دې په هر لیډر پابندې وی جیلونه قیدونه مصر کې جون تیرول و تګرانی نو دی بیا دا غزین راغلو قطر قطر کې پاتې کېده د عربو ممالکو کې بیا چې کله دوی بردگان دی را لغی و تعفر کو چرازوس ترکی ته راشه بهرحال هغه یوسف قرضاوی مخکې کلونو کې وفات شو او لوی سړی ګڼل کېده امت کې عالمی سطح خلق نه پای کې څه زمون خلق قومي لیډرانی کنه او څه علاقائی وی او څه چې د عالمی نو دی الکه عالمی امت مسلمه کې د علم خاون او د تحریک خاون ګڼل کېده لکه څنګه چې عالمی خلکو کې بین الاقوامی سطح علمی شخصیاتو کې مفتی تقی عثماني صاحب شمار لیکي دارنګ مخ کې علامه وهبت الزهیلیو دا برا تقریبا سو جلدا پندر دی که سو جلد صرف موسوعت الفقیه یو غوټ کتاب لیکلی دا سه ډیر تفسیری لیکلی ډیر لوی سړی هم وفات شوی نو دا بعض عالمی لیډران او شخصیتونه او علمی شخصیتونه نو دا یوسف قرضاوی هم پکې و دی کوم چې مجلس فقی دی عالمی سطح باندې مجلس فقی دا بعض اوقات زدا سي خبري وګدې کم دا شعور پیدا کوم دنیا سوډانګه د دنیا کې څه چلی نو دارنګ عالمی سطح باندې یو فقی مجلس دی یو مجلس دی فقی چې دا ټول عالم لوی لوی فقها پکې ناشتي او د امت نوې مسلې حل کوي چې راځي نو د هغه مجلس فقهي د سربراه هم یوسف قرضاوي او چې بیا کله داغه مجلس فقهي نه د کمزور شو او د استعفا ور کړو کولن او شفاره سي کړو چې زمانہ بعد ک تاسو سربراه جوړوي نو مفتی تقی عثماني جوړ کړي د وخت کې مفتی تقی عثماني د عالمی فقهي مجلس صدر او سربراه ده ناغه یوسف قرضاوی ډیر لوی یعنی فقهاو کې مشمار لیکيده او دویم داوا چې لکه عالمی لیډرانو کې مشمار لیکيده تقی عثماني صاحب صرف فقهاو کې شمیر دی هغه د فقاهت سره سره لیډرو سیاسی لیډر چې تحریک چلای نه هغه زموږ یو ډاکټر صاحب دی ډاکټر پروفیسور نجیب الحق صاحب موږ ډیر ښه تعلق دی ډیر ښه مسلمان سړی دی هغه یو ځل زمو عمره کې هم هغه مو تعلق هم دی ناغه مدینه منوره کې موږ مسجد نبوي کې ناستو نو خبرې اترې کولې نو هغه ډاکټر صاحب ماته وی چې مفتی صاحب دې ځای کې تیر کال زه عمرې لراغلی هم د ماته په هغه کال وی نو یوسف قرضاوی صاحب هم راغلی زما دغه ملاقات وشو ما مقاده یوسف قرضاوی سره ملاقات وکم عالمی شخصیت خبرې کولې کولې ما ورته وویل چې ته چونکې عالمي شخصیت یې په دنیا دې نظر دی او د یو ډیر لوی تحریک لیډینګ هم کې ځکه د اخوان په اخر کې مرشد عام او مرشد عام معنی عالمی مشر چی کمی دا راته وایا چې ستا د علم تجربه او دنیا باندې د دې نظر چې کم دی امت د بار دی وخت کې سپکار دی بس دا حالات چې سموینو روینو امت سو کی چې د دې مسایلو نه روزي شورو د کم زینو کی دکه ما هوته میدانونه ډیر دي لوی مسلې دي شل زر میدانونه دي او هر ځای کې اغي خپل کار کړي دی او کوي لګي خو سړی که کوي نو سبا کوي او کم ځای نه به شروع کوي وی هغه ما ته وی چې حل دوه خبرې دي بس امت ته پدې کارو کی شروع به دغه ځای نه کیږي یو دا دا چې امت ته او اهل علم دی او تحریکونه تنظیمونه انقلابونه چلون کې خلق دی د خپل مسلمانانو د پاره دا خنخ د تعلیم او تربیت تنظیم وکي بس دی امت لا د تعلیم او تربیت انتظام پکار زمو تعلیم معیاری نه ده او که تعلیم شتنو تربیت نشتا دا غټه کمزوري څنګه چې مو وی تر اوسه پورې لا مونږه ها زهنی خلک هم نه دي تیار کړي تیاری به پس کیږي په تعلیم او تربیت تاسو نن وګورئ زموږ حالات سکولونه کالجونه تعلیم دی عصري الته زموږ تعلیم معیاري نه دی کده نو اثر پیدا چا دی داغه مغرب نظام دی ذهن سازی هغه نه کیږي بس هسې ډیګري واغشته او د هغې اثر دی پې چې وځي نو هغه طرف ته دین بیزاری تربیت نشتا که تعلیم بیاشته نو تربیت نشتا خا خپکی بوبنا او سوخ د پاره به دا خبره برداشت کو مدارس دی را شو ګوره دلته تعلیم سه حالات ټیک ده دا انکار نکو چې معیاري تعلیم بني خخ کتابونه خ سبقونه بعضو مدارسو کې ویل کی خو لیکن بل طرف تک سبق مثلا کمزه کې خده کمزه کې خنه ده څه خدا سیم دي چې بس سوچ زموږ دار ار سړی لګیا د مدرسه جوړي خیالي بس هکس پویږي کنه پویږي غسره مدرسه مدرسه جوړه کړه او کویا د الکانو نشي د جنکو خو ډیر آسان کار دی نو ولای اسم چې نو ورزین غمم دا جنکو سي شولدي سي کنه مخه ته خیر شرح کی دی غینه به وای مدرسې ډېرې دل خ خبره ده خدا سم نه چې اسه خپل پنوم باندې یو مدرسه کولاول چې خلکو یو د دم مدرسه ده اهل دې نه دی پویږي نه پویږي او جوړوي خو بهر حال ما وي چې ټیک ده خزج نه وي معیاري تعلیم بمي او دارنګ برهنام بمي غیر معیاري خو لیکن دا دویم شیخ خو کمی دی چې تربیت نشته تعلیم بی خو تربیت التم فقدان تربیت د څه د ټولو ناول د اسلام د شعور د کم نه شتا اسلام سره دین سره د دین کار څنګه کیږي د دعوت په میدان کې کار څنګه کیږي د امت اصلاح څنګه کیږي دارنګ د دې طالب العلم چې فارغ شو د معاشره ته ووت نو د معاشره کې به د کار څنګه کوي د دې والي سره زمون په نصاب کې او زمون په مدرسې په دې تمام ترتیب کې څه ترتیب نشته ډېر لوی کمزوري ده او دا زموږ مخکې مشاهد ویلیو چې مدرسې جزيري دي او دا بهر معاشره سمندر دی مونږ چې کله دې جزيره نه د سمندر تبارزو نو مونږ ته د سمندر اس ګهرای نه معلوم د دې ګهرای والے سره مونږ ته خبره نه ده شه نو دا یو کمی او کمزورې دی نو دا چې بیا فارغ شي نو حیرانی سو کم په کم لاړ شم چرته لاړ شم نو دا یو بنیادی خبره چې تعلیم او تربیت دا د خپلو د پاره او دویم شی دی د خپلو د پاره د تعلیم سره تربیت سره ارشاد ته ګوره یو دعوتی دویم سی ارشادی ارشاد د دې خپلو د پاره د خپلو د اصلاح د پروګرام ته سوی د مسلمان د اصلاحي پروګرام ته سوی اصطلاحي طور دته ارشاد وای دې ته دعوت نه وای دعوت چا د پاره ا د غیر مسلم د پاره نو د خپل امت د پاره تعلیم او تربیت او ارشاد په دې باندې خو مضبوط کار نو زمون د تعلیم او تربیت نظام یا د ارشاد نظام صحیح نشته هر سړی وګوري ځان ته وګوري چې آیا موږ څومره د ارشاد کار کوو او د تربیت کار کوو او دا د تربیت او د ارشاد دا کار د تعلیم د دلان دی د قاعده او د ناظره سطح نواله تر برابر دا کمزوري د زمون او دویم شی هغه وی چې دا غیر او د پاره غیر مسلم او د پاره د امت د دعوت خ بهترین او منظم ترتیب جوړ کی چې غیر ته زموږ د اسلام دعوت ورسی او خو زمونږ سه منظم بهترین نظام دی د پاره نشته علمی سطح باندې ملکی سطح باندې وګوره ملکونو کې موږ سره غیر مسلم پاتې کی شته کنيشته پاکستان زمونږ د خلکو دی د پاره سي اسنا څه ترتیب شته نه موي چې عیسایانو خو پوره منظم ترتیب دی مشنری خوایا د مسلمان د غیر مسلمو د پاره د دعوت سره نظام اسنه لري نو مو خپل له جوړ نه کونو پردو خلا روستو خبره بهرحال خبرم دا کولا چې دا کار کولو دا ترتیب دی صدا خبرې دی بنیادی دا چې ذهن سازی فکر سازی بنیادی کار دی بل دا دا چې د امت فکر درد عالمی سوچ پیدا کول غواړي او دریم دا دا چې د خپل د پاره د تعلیم تربیت او د ارشاد صحیح نظام او په دې کار او دا کیږي داسې په دې کاری یو سړی وای ز انقلاب راولم نو ما یو خو په ذهن کې دا خبره پخه کېده چې دا به تلی کې نظر غونی چې دا د په ورځ کې وشي دا به ډېر وخت دی دا کار ډیر د وخت متقاضی دی ډیر لوی وخت غواړي د سړی نه الکی په یو ورځ دونه کی او چې شروع دی بیا وکړه او د لاندې نه دی وکړه نو په کلونو کې بعد د دې بیا ثمرات ښکاری ما شاید مخ کې ویلی ویا نه چې شیخ غلام حبیب صاحب رحم الله یو ورځ ما ته وی چې شیخ القرآن رحم الله بوي پنده شیخ چې یو سړی په یو کلی علاقه باندې حکومت کول غواړي حکومت بغیر الیکشن حکومت ادي سوګي دا کلی علاقې ماشومان او زنانه د لاس کې وایي مونږ د زنانه او ماشومان او لاس کې اغشتو څه فکر نه لرو تاسو ګورئ زمونږ د فاضل ذهن کې څه پراته دي چې فاضل فارغ شي او د دین د کار کولو څه جذبه نو دغه ذهن کې دا اول ورځې نه دا ده چې زبه کافیه شافیه پڑھاوم بس دا ذهن کې دا نشته چې زبه د کلی په ماشومانو مهنت کار کوم نه انقلاب پاغې راځي وګوره علمی کار په دې ځان پوي علمی کار به د کافیه شافیه په تدریس راځي ځان پوي وې خبره وانه که کافیه شافیه چا پړاو نکړه نو علم نکیږي علم نه خوريږي هم زموږ ضرورت دی ولې دینه بغیر مولا نه پیدا کی خدا خبره یا ساته چې یو پایدار انقلاب صالح انقلاب معاشرتی ابد کافی شافی په تدریس صرف ناراضي دې کې فرق په دې ځان پوه کې سوچ په وکي کنه خبره مې غلطه علم خو به د کافی شافی په نتیجه کې راشي خو څه دی خیال دی یعنی خلاف براشي معاشرتی اب پس راځي اب په قران راځي په نه شي زما په خبره ا کافیه شافیه و دې لا پراوو چې مليان جوړ کو حکم معاشره کې انقلاب راولو دا په کافیه شافیه ناراضي هغه د پاره به قران خایو او دا قران چې خایو د سیندی فلسفه او د شیخ القران دا دا چې دا به د بچی نه شروع کو شروع به د بچی نه نای وی چې کچرته یو کلی باندې سړی حکومت کور غواړي نو سدیو کی دغه کلی بچی او زنانه لاس کې وای دا اسه خبره دا غنه دا زمون تجربه ده ما ته پرونه بل ورځ خپل کیسه چې د علاقې حالات وغیرہ خو مونږ سو کړ یو جهد مسلسل کار بد پرې دی نه هر رنګ حالات چې راځي خدای دی کی ته زیرو تم کله کله راو رسې بیا بم دا غزیرو نه واپس ټاټلې او بل بځې او درېدل بنی نو جهد مسلسل او دویم دادا بچی ماته مون کشرانو مشرانو زمون خبره چرته اورې دا دغه سه تبم کشر کی دی شی علاقه کې مړه ده د پسې بوئی خو ته به څه کې چې تا ته که مشر نه کینی مشر نه اوري مشر نه جوړیږي نه دی جوړیږي ته به شورو چرته نه کې لاندې بچو خو هغه بچی اسه براینام وخت ضایع کول دا وینا چې راغون د کړلو الف زرعان زرنا ان او پاسوایا او ته بار روان شي دا به زړه خورا غواړي دوی له به وخت ورکول غواړي سره بلب زرعانون زرعانه بنی د دینه پس به د دی بوره ذهن سازی فکر سازیم کول غواړي ما زمونږ د خپل علاقې دا حالات چې مونږه هغه وخت کې دقه بچو باندې کار شروع قاعده ناظره لفظي ترجمه او بیا صرف خودل نو سره ناس وختم وقف کړو زما د چورن مینوالا تر دې ساته پوره تر دې ساته پوره صرف د دوره تفسیر کی چټي تر دې ساته پوره د ماخام ټیم د ماخام نماز سنه پوره سیوا د دغه کار نه زه تر اوسه بل کار نه کوم تر دې وخت پوره دا وخت زما دقیق خلکو د پاره دی اوسم اوس هم د دې خلکو د پاره دا یې نتیجه څه شو پرون مې وتویلو چې هغه مشرانو نه منله هغه ماشومان رو رو غټې دل غټې دل غټې دل اغي تعلیمونه وکړل اغنن د ښځو خاوندان دي، بچي دي، کاروبارونه دي، ملازمتونه دي، عهدو باندې دي، د خپلو اختیار مالکان شوي دي، کورونه دي، هغه خلک جوړ شو رالل نو اوس په علاقه دا چا هولډ دی هم زمون هغه د غلام الله خان شیخ خبره چې حکومت کول غواړي یو خو جذباتي کاری کنه نا جذباتي کار نه سن جوړیږي ګینه کما جذباتي شورو کو کنه او زه د علاقې کې ما یو غغو کې چروږځه نا ټول خلک به وګوري چې څنګه روزي خو لیکن هغه تحریک خو به د یو ورځ وکې نه کنه چې په غلطه وراچي او جذباتي کار پیو کې مونږ په سکو جذباتي کارو کو ا جذباتي سره هغه تحریک قوت ټول تباش هم محفوظ ساتي کار وکي مخکې بروان اسی دې پورې مې وی چې لکه کم زینانو دغه زینه بشورو کې خو چې تا دې ته وخت ورکړي تا په ځان خړلې نو یو وخت بداسي راځي چې ټول علاقه بس تلاش کی زین سازي به شي هغه خلک ما فکر شازي زین سازي او شوا نن چې هغه کم زې ته تللی دی او کم زې کې دی نو یو خو مسلمان دی لګیا د خپل کردار ادا کوي ما ته ته وی په هغه کې فوج کې شته پولیس کې شته لوی لوی افسران دي ججان دي مړه کم کم د توخم خداوی کار سره امخ کې روزه کې یو جج دی زما شاګرد راغی د دورې تفسیر به مونږ د ګرمه کې کولی سکول کالج والاغه کې برا سره ناست نه مخکې ورځو کې راغې نو ما ته وی جج دې ډېر اوس غټ جج دې اما ته وی جی د دې زه د هغه وخت د دورې تفسیرو چې قران ته زناستم مولا نه ده خو دغه چرته درس کړي دا اثر ده چې الحمدلله خپل حالات راته وي زما فیصله څنګه په عدالت کې زه څه چل کوم پوره ډیټیل راته وي خچې مسله وت په غشي رابطه کوي دا فیصله دا سره شریعت حواله سره دی کې سو حکم نه خپل وس مطابق چې زماله اول کې سکیږي ظلم نکوم رشوت نالم د اسلام ورکی زما د وس چې سونه وس ده دغه خیال ساتم چې فیصله اخوا بوزم دا خبره چیرې بر شریعت نشتا ندی کنه د دې جج لاس قلم کې ډیر سشتا خو هغه جج خو ذهن جوړ شي کنه نه به بر د انګريز د نظام د لاندې ناشتي خو فیصله و پس کوي شریعت ته به برابرای انا خدا تپوس نه کوي کنه چې ولې دې په شریعت وکړه نه او تداویل شو ګره آئین کې دي ایله بیا چل ورزي مایده خو زین سازي چې کله زین جوړ شو خدا خو ما یو مثال وي نو داسې چې دا مولوی سه مهنت کی دیو کی هغه کی هغه کی هغه کی نو دلته ما یو جج تیار کنو بیا وسوشي لسبشي سلبشي انقلاب داسې راځي خو مونږ وایو جوړې بسې دا خبرې نه منو دا کار نه کوو بس مونږ غواړو چې شپش پکې سره شي خلافت راشده دا سور لسمه صدې دا شپش پکې خلافت راشده ناراضي د الله بندگانو دا بتوله سمهنت کې او دا به تدریجن سکار کی ځکه چې هغه مر قوت طاقت هغه خو زمونږ نشته چې دا سونه مونږ وریدل کنه خو مونږ ته ځای په ځای دونه رکاوټونه دي او خيار هغه دی چې په دې حالاتو کې ځان لسو کی لار پیدا کی سکارو کی نو بهر حال دا خبره دا رنګ یو بل زموږ افسر دی ډیر لوی افسر دی شاګرد دی چر درسونو کې ناز دغه باره کې دا مشهور ده یو ورځ یو پروګرام کې نو ماته وې ماته وی چې دا د تویم سره حوصله ده پاره چې ستانم قران ویلې ده هغه کوم کالج یونیورسيټو والا لکانو چې قران ویلې ده نن لیلو اوهدو باندې نو کم اس کم دومره ده کم اس کم دومره ده چه ستا د شاګرد باره کښې چه قرآن ته ناست دي دا به تاله څوک شکایت رو نه ړي چه ستا شاګرد یا دین ته نقصان ورسه او یا ملک ته ورسه انشاءالله دا بنی د ملک او دین ته به نقصان نه راځي که نور څه نشي کولی دا دوه کارونه پکې نه دا غټه خبره ده چې د ملک غدار نشي چې هغه د ملک خزانه لوټاوي کرپشن غټه مسله ده ملکانه او دویم دا ده چې دین له خیر ور نکی نو دین ته نقصان نه ورک ما ته زما یو فوجي میجر دی ډیر په خوا زړه مدرسه کې به چرته درس راته دا سی پورا قران مې والله عالم ختم کړي ما زره یا نه یا دورو کې اما ته مخ کې چې کړه دا اپریشن رااله په دې ملک حالات رالل نو زه خو سرکاري نوکر وم، برنه به اډر و، هغه ځای ته لاړ شه، هغه ځای ته راشه. ما ته هغه اپرېشنو دوران کې چې زه چرته تللی یم، نو د دې ځای د قرآن د درس هغه ذهن چې کوم جوړ شوی و، نو دا مې کړي دي، ځکه ډېره موده بعد بیا ما سره مېلاو شو، غیب و که نه؟ نو چې راغی، نو ما ته ویې تا ته وایم، دا چې زه چرته هم تللی یم، څه مې کړي دي؟ ستا دا د حوصله افزای د پاره ویم چې لکه ستا دغه کار اثر سره دا دا جمعات مې نه دی چیړلې مولوی صاحب مې نه دی چیړلې د علاقې عام مسلمانو مې بیزتی نه دا کړې او په داسې طریقې سره مې هغه ځای علاقه کې کار کړی دی چې د حکومت ذمہ داری مې پوره کړې ده خو لیکن دلته مې نقصان هم نه اما ته وې زکه یقین دی نه زینه تخم او لار شغه زینو کې تاسو کچ پلان کې میجر چې په دې علاقو تاسو دا غبره کې سوای او بیا تاسو زینو خول چای کې زموږ د اشاعت مدرسې میزلار شاغینه ته پوسو کچ دا سړی څنګه دي تاسو سره سره ویې کړو اسی دې پورې مې وې چې لکه دغه کار بیا بدا صحیح اسری خو لکه مون مزاج سره یا خصوصی د مړه نشم دا بسو کوي زړه خوراک دی ما ته ویلو مولوی صاحب ته می لوی کیسه وکړه وکړه وکړه وکړه وکړه نه اخر ما ته وی یاره زما د زړه زور نشته نو چې زړه زور دی نشته بیا چرته پاره عام کینو ودشه خو کو کار کینو د زړه زور وزن لا پیدا کین نو څه خدای شي او سکه بیا مونږ کې کار والا دی وسوي او نه چې بسې سار شروع وکم چې ماسختن سي دنیا بدله انقلاب راشي تل کې زرغونه نه نه پیغمبر ته الله په معجزه سره دا نشو کوله چې پیغمبر په مکه کې کار شروع کو افتنی مکه ارس انقلاب راغله الله تګرانه نو معجزه په تور کې دی نشو قران خپل وای که زما خوخه په زور نو د دې د سټونه به مې دې ته په زور مجبور کړو هو د پیغمبر دیار لسکاله قربانه مهنتونه په مکه کې او بیا مدینه کې او بیا د دون جهادونه دا د ست تعلیم د مونږ ته چې غوړې کار انقلاب بغیر د جدوجهد نه مهنت نه وخت ورکولو نه قربانه کولو نه ناراضي دا دا ان الله دا دنیا فطری اصول دی د فطرت اصول دی نو بهر حال خبره دا چې په دې خبرو کې چې دا سونو وې کار کولو میدانونه سړي برستو خایو خدا د طریقه دا دا چې نو رسنی کم اس کم زین سازی خوک شروع به د ذهن سازای نه ذهني انقلاب تاسو نه دا ورېدل طيب شیخ نه پنځپیر کې سوی زمون کار څه دی اول ذهني انقلاب دغه ذهني انقلاب کما شعور خو خلکو کې پیدا شي تدارک خوش ذهني خلک خو تیار شي چې د اسلام خلاف او د امت خلاف څه شروع دي او بیا دغه مسلمان داغه د دا خلاف د پاره داغه نزان بچکولو د پاره او سکار کولو پر ذهني خو تیار شي مو خو تر اوسه پورې امت مسلمه تیار نه ده سه انقلاب او کارتا ذهن نه دی جوړ او دویم بیا دا دا چې ور سره ور سره زمونږ دغه خلکو کې د امت درد فکر او د عالم عالمی سوچ دا بنیاد دا چې سو پوری نه پیدا شوی دا کار ذهن کې نه کین او دریم بیا په تعلیم تربیت دعوت او ارشاد باندې مهنت او کار کو د بنیادی کارونه دي شروع به د دې زینه کی ځکه د پیغمبر ذمہ دارو کې بنیادی کارونه څه خوري یتلو علیهم آیاتک و یعلم الكتاب والحکمت و یزکی شروع دغه زینه کړي د عام صفت ته اوسو زله بیان کړي دا بقره کې آل عمران کې سورته جمعه کې بار بار دا وایي د اهم بنیادی صفاتونو کارونو بهرحال ان شاء الله میدانونه او بیا سبا خایو